وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد دلایل خو دواړه تر ته قاری شعیب صاحب یو تر ته یو بل تر ته ابو سعید مرسی وي خو مېن باندې کې ځینې سوال راشي د هغې جواب کول مناسب یې سړی وکړي او بعضې وخت کې یو ملګري باندې سبقت لساني راشي د هغې ته کوه خبرې په ځین کې را نشي کنه دا غي وضاحت ضروری قاری سے محترم شعیب دا خبر وکړه چې موافقت د جمهور اهل الحل والعقد دا شرط دی او په دې باندې دا دلایل پیش کړي ابو سعید مولوی چې په د سبقت لسانی د وجنه دا خبره کوي کنه چې اتفاق د اهل الحل والعقد شرط نه دی خو دا نه ده، اتفاق د اهل الحل والعقد هم شرط نه دی او اکثریت د راجمع کیدل د اهل الحل والعقد هم شرط نه دی، زموږ دقه باندې دلایل ویو. دا څومره عبارتونه چې راځي کنه مولوی صاحب چې وایي چې المتیسر حضورهم درې ټولو عبارتونو مقصد هم دا دی چې څومره خلکو حضور د اهل الحل والعقد چې هغه اسان وي کنه او خلک راجمع کیدلی شي نو بس هغه د دینه مراد دی او دقه مقصد دی چې نه اکثر خل اهل الحل واقع راجمه کېدل شرط دی او نه د جمهور اهل الحل واقع او نه د ټولو اهل الحل اتفاق د اهل الحل واقع دام شرط نه دی او دی وجدار چې د علی رضی الله سره ګوره جمهور خلک نو او یا او یا زره کسان چې د علی رضی الله سره وو بل تر تر معاویه رضی الله سره 15 اتیا زره کسان سو کنه نو د معاویه رضی الله کوم ملګری چې دی دا د علی رضی الله د ملګرو نه زیات دي دا رنګ علامه شامی وای وای یو جماعت چې بیعت د انعقاد کله وکړي کنه د یو خلیفه او د یو امام سره نو دا کافي ده ويثبت عقد الامامه ببيعه جماعه من علماء من اهل الري والتدبير او دا رنګ ځین حنفیه او احناف علماء مذهب پکې دا لري اشتراط جماعت دون عدد مخصوص معنا دا ضروري ده چې اکثر خلک بلکې یو جماعت چی او باغ کې به مخصوص حالت ضرورت نشته دی خو چې لږ غوندې خلک یې اهل حل عقد چې هغه کړه بیا د انعقاد وکي نبی صلی الله علیه وسلم خلکو باندې بیا واجب کیږي او فرض کیږي او دغه مقصد د ابو سعید مرشد عبارت چې هغه بار بار دا خبره کوي چې المتيسر حضوره مطلب دا دی کنه چې د ټولو اهل الحل واقع د راجمع کېدل هم شرط دي او د اکثرو راجمع کېدل چې دام شرط دي دویمه خبره قاری سي محترم دا وکړه چې د دولت الاسلام سره دومره سلطه شرعي سلطه شرعیه نشته کنه نو مناسبه داره چې قاری صاحب دې وضاحت وکړي چې سلطه شرعیه څه مطلب دی لکه زموږ ذهن کې خود شره چې مدینه چې ودا دارالاسلام یا صحابه کرام په دور کې چې کومه لګي غونډه کې علاقې د غوسه او سوي غدار الاسلام وو نو چې هغه کړه د اسلام ګرځیدل شي بیا په عراق کې چې کومه علاقه د اسلام سره سره یا په شام کې وسره ولې دغه سلطه شرعیه ولې نشي کېدلی بله خبره قاری سي محترم دا وکړه چې شیخ ابوبکر بغدادي حفظه الله په دې پسې شوکې والا خلک نشته دي نو موږ دا ویو چې را ومشت دغه سم مسلسل جنگ روان دي ټول حکومتونو باغې باندې باقاعده بمبار کیږي او هغه کلک هغه د اسلامي دولت دفاع کوي نو دغه شوکه ویل کیږي کوته نه ویل کیږي بله خبره قاری صاحب محترم دا وکړه د شرقي ترکستان د ملګرو په باره کې چې هغه دا دعوه لري چې زمونږ نه دولت الاسلام ولا درې کسان وژلي دي کنه نو ردی څو شل کسان نو د دې په اړه کې زم چې دا خبره ماته مناسب نه ښکاریږي کنه چې سره یو طرف خبره واوري او باغې باندې بیا قضاوت کوي هغه بدیل کې پیش کوي بلکې مناسبه خبره ده چې دیبل تر د اسلام نن ته وسو کړی شي شاید د شوی د کوند شوی دی څو وجه وجه د شکار کوي شوی دی بل خبره قاری سی محترم دا وکړه چې امام غزالی رحمه الله وایي چې مدار د خلافت دا په قدرت باندې دی او قدرت حل لري چې معتبر د زمانه ورسره موافقت وکړي نو ګوره الته اسلامی خلافت په عراق او شام کې راغله دی کنه او دا هغه ځای چې څومره خلک دی د قدرت خلک چې څومره دی د معتبر د زمانه چلتی دي کنه نو هغه خلکو خورسه بیات کړي دی ملګرتیا ورسره کړي دی کنه نو مناسبه خدای چې دلته مو بیا خلک دغه شان دی وی کنه چې د اسلامی خلافت د خاور نور پرخواله بګرش خپل قاری سي محترم دا خبره وکړه یو ځلې دې ویل کنه چې د عراق او د دغه مجاهدین چې د شام د دولت اسلام دا د نور امت د مجاهدینو د عشر برابر نه دي او به ویل چې سلو سم برابر نه دي کنه دا یو قسم تناقض ماته د خبره ښکاریږي بل خبره قاری سي محترم دا وکړه چې اهل الحل والعقد به هغه چې هغه مشران به علما به اهل شوکه وي نو د دې جواب زما په ذهن کې دا دی چې په عراق او په شام کې مختلفو تنظیمونو خلکو د مختلفو تنظیمونو مشرانو علماو لکه هلته په اول کې یو سل په عراق کې یو سل پنځوس واړه واړه تنظیمونه بیا د هغې نه وروسته لوی تنظیمونه وجوړ شول او بیا د هغه وو تنظیمونو مشرانو کمانډرانو علماو ورسره بیا د انعقاد کړی دی که نه نو دا خلک چې مشران علما وو نو په دې وجه باندې دا خبره مناسب نه ده چې څوک دې شي چې هغه سه اهل الحل والعقد چې کوم مشران علما دي یا مشران دي هغه سه بیات نه لري بل خبره محترم مولوی سي ملنګ بچا وکړه چې د ابوبکر رضی الله او د دې وسنی حالاتو قیاس پاغي باندې دي کول پکار مطلب دا چې دا دلیل نشي ګرځیدای زمونږ لپاره نو مخکې قاری سي بار بار دا خبره وکړه چې د ابوبکر صدیق هغه خپل دلیل کې فیصله قاری سي محترم چې د ابوبکر صدیق رضی الله خلافت شو کنه هغه جمهور صحابه او هغه سره موافقت کوي هغه په دلیل کې فیصله او محترم مولوی سي ملنګ بچا وایي چې دا زمونږ لپاره هم په دې باندې وسنی حالات نشي قیاس کړی دلیل نشي کېدلی حال دا چې د ابوبکر صدیق رضی الله خلافت او دغه ټول زندگی زموږ لپاره دلیل کېدلی شي ځکه دغه صحابیت چې د منسوسی دی په قران ثابت دی بل نبی اسلام علیکم بسنتی و سنت خلفای الراشدین المهدیین کنه نو دغه زندگی چې زموږ لپاره دلیل کېدلی شي بل محترم مولوی سیمرنګ بچا دا خبره مکله چې مؤمنانو ته کله تمکین ملاو شي سلطه قدرت ملاو شي به خلافت قائمه کنه او بیا هدایت وشو وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم نو دا آیات خو موږ هم بدیل کې پیش کوو او بل دا چې تمکین او سلطه چې کله ملاو شو تمکین او سلطه الته ملاو شوې ده کنه الته تمکین او سلطه قدرت شته دی بیا مولوی صاحب دا خبر وکړه چې تنفیذ د حدود به کول شي نو پس ته به سره اسلامي خلافت اعلان کړي نو تنفیذ د حدود هم الته کېدلی شي الته باقاعده حدود قائميږي امر بالمعروف کیږي قضا چې دغه مسلمانانو لپاره شته دی نو دومره قدرت او سلطه الته شته دي بل مولوی سي محترم دا خبره وکړه چې دلته وس حالات دي چې کنه چې موږ ته د غنګې نه امن نشته کنه نو زه دا وایم چې آیا د خلفای راشدینو په دور کې د نبی له صلوات والسلام په دور کې اگر چې غنګې په هغه وخت نه وخاوه ته 100% امن وو بلکې نه وغوته امن خطرات مدینه ته متوجي و درنګي څومره اسلامي دولت چې هغه ته خطرات متوجي و بل مولوی سي محترم دا خبره وکړه چې په دې وخت کې په خراسان کې والي مقرر کړ دلته والي مقرر کول کنه دا یو غیر مناسب کار دی دا والي ویل کېږي کنه ویل کېږي نو دنه خو دې معلومیږي چې مولوی سي محترم دا مني چې اسلامي خلافت قائم شوی خدا نه مني چې دلته والي مقرر کول دا مناسب نه دي ځکه دلته سلطنت شته دي وصلی الله وسلم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله مخکې چې کومې خبرې ملګرو ذهن کې کم شکوک شبهات پیدا شي هغه ماشاءالله قاری صاحب دې په خسته انداز باندې خبرې وکړي یو خبره پاتې شوله چې دلته د علی باره کې چې مثلا دا قضا څنګه وشوه نو هغه قضا کې د کم چا شک شوبه نه ان شاء الله هغه ښه مدلله قضا ده هغه د شاهین مولوی صاحب ته او ورسره چې دی نو ستوري مولوی صاحب ته او دغه ته ده خلیل مولوی صاحب ته هغه ته د رجوع وکي او دا خبره خپل وضاحت دی وکي چې د علي باره کې دا کومه فیصله شوې ده آیا دا د شریعت مطابق ده او کنه دویم مسله دې سره ورسېده تاسو زین په دې باندې خلاصي چې نه اجتماع او اتفاق د ټول امت شر دی نه اتفاق او اجتماع د ټول اهل الحل والعقد شر ده صرف خبره په دې کې ده چې آیا اکثریت د اهل الحل والعقد دا شر دی او کنه دی مسله صرف په دې په دې کې چین روانه ده نو د قاری سره مدعا دا ده چې اکثریت د اهل الحل والعقد دا چې نه شرط دی او زمونږ دعوه دا ده چې څنګ اتفاق شرط نه دی څنګ اتفاق د ټول امت شرط نه دی نو دغه شان د اکثریت د اهل الحل ولقد دا هم هغه شرط نه دی او مخکې هغه عبارتونه چې قاری صاحب تاسو دا غي ته وضاحت وکړو چې ګوره په عبارتونو کې تاسو صفه دا اوریدل چې نه اتفاق د اهل الحل ولقد شرط دی بلکې هغه څوک چې المتيسر اجتماع چې په غزي کې دا غوره جمع کېدل اسانو کو دا لک کسانو کو ډیر کسانو بس هغه چې د امام انعقاد وکړو نو دغه امام دی بل دلیل دا دی وقوله اهل الحل والعقد دا اهل الحل والعقد چې دی نه دا به امام مناقض کوي دغه څوک دی دا اهل الحل والعقد څوک دی من العلماء ووجوه الناس المتيسر اجتماعهم دا به علماء وجوه الناس به چې دا غوره جمع کېدل دغه تسي اساني دا اوس نه ویلي چې مثلا دومره به یا به اکثری یا به چې اتفاق خو بس په هغه ځای کې چې څومره را جمع کېدل د هغو اسان و، بس هغه را جمع شو او د امام انعقاد یې وکړو، نو دا امام دی د امت محمدیه صلی الله علیه وسلم لپاره. دا عبارت حاشیة اعانة الطالبین دو سو اکتالیس څلورم جز کې، منهاج الطالبین و عمدة المفتین چار سو چبیس اول جز کې، حواشی الشروانی والعبادی دا چیهتر صفحه نهم جز کې دا خبره ذکر کړې ده، د عبدالحمید المکی الشروانی دا د هغه کتاب دی. نو دی وګوره المتيسر اجتماع هم دې ټکي ته سوچ پکار دی دا نه ویلی چې اکثریت ویلی دی یا هغه اتفاق دویم دا ويكتب بيعة الإمام بأحد من أهل الحل والعقد ولا يفتقر بيعة كل الأمة وي ګوره په بیعت د امام کې دا خپ دې باندې اکتفا کېدلی شي چې اهل الحل ورکه ټول نه او په دې اهل الحا ولغ کې احاد یعنی چې دنه انفراد څه ځان له ځان له کسان چې دا راجمع شي ټول نه یې څه مسله چې دنه هغه نشته نو په دې معنی هم د امام د انقاد هغه بیعت چې دنه دا کافي کیږي ضرورت پکې نشته دی ولا یفتقر بیعت کل الامه نو چې دنه ټول امت بیعت ته دې کې ضرورت شته دی او بیا داغه د پاره مثال ذکر کړی دی لکه د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مبارک چې ګوره په مدینه کې چې کوم خلک وو هغوی راجمع شو په ثقیفه بن ساعده کې چې څومره وو راجمع کېدل اسان وو او هغو بیعت وکړو د هغه نه وروسته په ټول چین بار چې څومره وو په جواسا کې وو مکه کې وو چا دا نه ویل چې دا خلک ولې نه دی راجمع شوی هغو سه امام امامت عمر او هغه امام کو لکه دا خبره ذکر کړې ده اکمال المعلم شرح صحیح مسلم القاضی 242 په اتم چې دغه جز کې دا خبره ذکر کړې ده دویم دا ولا يشترط اتفاق اهل الحل والعقد من سائر الاقطار البعيده ولا يشترط عدد ګوره ته سوچ پکار دی وینه دا خبره شرط ده چې د ټول اهل الحل والعقد اتفاق دی راشي او نه د دې لپاره چې یو عدد شر شوی دی چې مثلا ته مثلا په لاسو کې به وو کسان خامخا کینی دا کم اکثریت یا د جمهوریت تعبیر چې کی نه دې پر عدد نشته خو چې په هغه ځای کې څومره اهل الحل ولقد دا غوره جمع کېدل اسانو کاغه لګو کو ډیرو بس هغه اهل الحل ولقد بکینی او دا امام انقاد به وکړي چې امام په شروط باندې برابرۍ ګوره وای دا بیعت دا امام چې دا په بیعت د اهل الحل ولاقت باندې مقرر کیږي دا به عمرای علما به وجوه الناس اغه یتیسر حضورهم چې دیو اغه اسان وی حاضرېدل دی به بلد الامام په هغه امام چې په کم خار او په کم ځای کې دی عند البیعت په وخت د بیعت کې نو ګوره دغلت چې څومره خلکو راجمع کېدل اګر چې هغه سل کسان وي، اګر چې هغه شل کسان وي، اګر چې هغه دېرش کسان وي، خو چې په دغه ځای کې راجمع شو، نه پکې دا شرط شته دی چې مثلا ټول خلک، نه دا شرط چې یاره اکثر، دا یې پکې نه دي ویلي، نه، په هغه ځای کې چې څومره خلکو راجمع کېدل، هغه ځای یې نو بس اسان شو. که بیعت ابي بکر رضي الله عنه یوم سقیفه، ولا یشترط فی اهل البیعة، لکه بیعت د ابي بکر صدیق رضي الله عنه، دا اولنی خلیفه دی، موږ هم په دغه خلفاو په طریقه باندې خپل مخلافت چې دی نه جوړو چې مثلا د هغه انعقاد چې څنګه شوی او د هغه چې دی نه د هغه نه روسته د هغه خلافت څنګه او د هغه په خلافت کې چې دی نه مقاصد د امامت یې څنګه او څنګه عریت په څنګه طریقه موږ به د خپل خلافت علی منهاج النبوه چې په هغه طریقه باندې خپل خلافت چلاو دا نه چې مثلا د مثلا د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په څنګه طریقه انقاد شوی موږ دا یو چې زما لپاره دلیل چې دی نه نه د ابوبکر صدیق رضی الله عنه دا غو روسته مثلا د مثلا عمر رضی الله په خپل ژوند شورا جوړه کړې و لکه اوس خلیفۃ المسلمین شورا جوړه کې داغه نرسته بل خلیفای نه قاد وکي نه دا ټول زمنګ د پاره هغه دغه دي دا دلایلی نو ولا یشترط په اهل البيعه عدد مخصوص بل من تيسر حضوره عند عقدها بیا وی ګوره وی په هغه بیعت اهل بیعت چې کم دی چې کم د انعقاد بیعت کوي نو په دې کې وی دا شرط دی نه هغه یو عدد مخصوص شرط نشته چې مثلا دو مثلا اکثرو یا دومره یا دومره دا شرط پکې نشته دی بل من تیسر حضوره عند عقدها بلکې د چا هغه اسان حاضرېدل چې اسانو په وخت د عقد کې د امام انعقاد چې په کم وخت کې کېدو په دغه وخت کې چې څوک هم راجم شو هغه په د اهل الحل وقت شروط پکې موجود دی کېناستل نو امام بس په دغه سره خلیفہ ګرځي امام کېږي ولا تتوقف صحتها على مبايعه اهل الامصار بل متى برغهم لزمه الموافقة اذا كان المعقود له اهلا لها وای ګوره د دې امامت به په دې معنی ته نه موقوفه کې د دې صحت چې مثلا دا امام ځکه امام نه دی چې هغه لري چې کوم په علاقو کې کوم خلک دی نو هغه خلک د دې سره موافق نه دی یا هغه خلکو سره بیعت نه دی کړی نه د لرو خلکو باره کې حکم دا دی کاغه اهل الحل والعقد دي کاغه چې دینه مشران دي بس هغه ته چې کله خبر را ورسېدو نو بس هغه خبر دغه خبر سره بس مسلمانانو د لازم دي چې د امام موافقت وکړي د امام چن متابعت وکړي نو ګوره دا څومره عبارتونه چې موږ پېښ کوو الحمدلله ټول د اهل سنت والجماعت دغه دي د شوافیو عبارتونه دي یا د احناف عبارتونه دي یا د مالکو عبارت دا ټول اهل سنت والجماعت کې دي کنه نو دا د ټول دغه عبارتونه دي او د اهل سنت والجماعت دي دا ذکر کړی دی تحریر الاحکام فی تدبیر اهل الاسلام د شیخ الاسلام محمد محمد ابن ابراهیم دا یو عالم دی په اتشتم او اته پنځوستم صفحه کې دا ذکر ذکر کړی دا دغه شان دی بیا وی ګوره والبیعت هي بيعة أهل الحل والعقد من الأمراء والعلماء والرؤساء ووجوه الناس الذين يتيسر حضورهم ببلد الإمام ګوره دا بعد د انعقاد چې کم کوي دا به حل الحل علاقت کوي خو څوک به علما او مرار او رؤوس الناس او جو الناس او چې کم دا امام په ځای کې کم ځای کې امام دی په کم خار کې الته دا غوړه ټولیدل څو اسانو لکه مثلا په دې وخت کې ابوبکر البغدادي حفظه الله چې هغه په عراق او شام کې دی نو په عراق او شام کې چې کم اهل الحل علاقت دی او کم د اجناد دی لکه مخکې قاری سره هغه اشاره وکړه چې د یو سل 50 جماعتونه به او جماعتونه دا جوړ شو او هغه دا قبایل لکه مخکې د چې کوم د ابوبکر بغداد ابو عمر البغدادي دغه ان بیعت کله د صرف د عراق د پاره او پاره کې قبایل ناسو پاره کې چین عشایر مشران ناسو نو بده کې خو به خامخا چې دینغه د ناس تقریبا دولس قبایل مشران خو صرف په د د عراق او د شام چې دغه کوم قد دولس قبایل مشران دی هغه بده کې ناسو نور علما به کې ناسو نو دا شرط چې د ټول اهل الحل ولقد او یا اکثریت د اهل الحل ولقد دا خبره شرط نه ده فتاوا شبکه الاسلامیه دا 454 دویم جلد دا ذکر کړی دا بل دلیل دا دی فإن قيل الا جعلتم العقد الى كل فضلاء الامه في كل عصر من اثار المسلمين سوال چې ګوره دا عقد چې دینو دا به ټول فضلا د امت چې څومره لکه په امت کې فضلا خلق دي او خخ غوره خلق دي نو په کل عصر من اثار المسلمین په هر زمانه کې چې مسلمانانو کې کم فضلا دي او کم خلک دا ټول به حاضرېږي او دا ټول به الته کینی او یا به اکثر کینی نو به الله دا امامي نو قیل له اجمع الاختيار على بطلان ذلك وي ټول چې دینو په دې معنی دغه کله دی دا دغه اجماع کړي دا اهل الاختيار على بطلان ذلك په بطلان د خبره چې دا خبره ګوره باطله ده ولی ولعلمنا بأن الله فرض علينا فعل العقد على الإمام وطاعته إذا عقد له وأن اجتماع سائر أهل العقد في سائر أمسار بعقد واحد وإطباقهم على البيعة لرجل واحد متعذر ممتنع وای ګوره دا خبره متعذره ده ګرانه ده ممتنع ده چې ټول اهل الحل ولا قد او دارنګ ټول یا اکثریت چې مونږ یو چې خامخا د ارزینه چې کسان راشي اکثریت خو دغه جوړیږي کنه نو دا خبره متعذره ده ممتنع ده ده و بیا وی ولې علمنا بأن سلف الأمة لم يراعوا في العقد لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله عليهم أجمعين حصول جميع الحل والعقد في أمثال المسلمين ولا في المدينة إذن وای ګوره زمونږه زمونږ د پاره چې نه هغه سلف د امت چې دین هغه زمونږ د پاره سره دلیل دی د ابوبکر صدیق رضی الله عنه نه والا دا شن په دې خلفاو کې چې هغه ابوبکر صدیق رضی الله عنه عمر رضی الله عثمان رضی الله علی رضی الله عنه نه په غزي کې چې څنګه خلک څومره موجودو کاغه اکثرو کله ډیرو هغه یعنی قاد د بیعت کله دا غن روسته هغه به خلیفہ ګرځیدل دی دا نه چې مثلا مثلا یاره اکثر نه دی راجم شي یا ټول نه دی راجم شي تمهید الاوائل او تلخیص الدلائل دا اول جز دی او 468 صفحه کې دا ذکر کړی دی ها دویم دا کانا د عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه د خلافت شان دا کله چې معاویه ابن یزید چې دین وفات شو نو هغه استخلاف نه وکړي مطلب ځان نه وروسته څوک نه ویل چې ځان وروسته به دا خلیفہ نه خلک پاتې شو جماعت الله او جماعت ثانی د کې خلیفہ نه نو دا غل وروسته د درجب په دغه چې ودا او ایام رجب من سنه د رجب په اول ورځو کې د جماعت الله او جماعت ثانی او د رجب څوره چې په پورې خلیفہ نه نو کم خلک فشت مع من کان بمکه وای په مکه کې چې ګوره کم خلک وو نو اقه راجمع شو د اهل الحال والعقد نه فبا یا عبدالله بن زبیر بس د عبدالله بن زبیر سره څه وکړو بیعت وکړو نو ګوره په مکه کې چې کم خلک دا نه وه چې مثلا ګوره مدینې ته جواب ولېږي یا چې دنه طایب ته جواب ولېږي عراق ته جواب ولېږي نه په مدینه کې چې کم خلک وو بس اقه خلک راجمع شو او هغه بیا داغه نه وروسته اوس تاسو اقله سلطان الحجاز والعراق وخراسان وعمال المشرق وباء اهل الشام ومصر مروان ابن حکم بل درته اکثر خلکو د مرو د مصر او د شام خلکو د مروان ابن حکم څخه دغه وکړو خو داغه نه وروسته چې کله د مکې خلکو داغه انعقاد وکړو نو داغه نه وروسته د حجاز یا د عراق د خراسان او د مشرق چې کوم مالو ناغه وروسته به داغه څه وکړو تایید وکړو نو ګوره په دې کې دا شرط نشته چې اکثریت د د خلک برا جمع شوی په دغه وخت کې مثلا په مشرق لګدای وي وي سلطان الحجاز والعراق وخراسان ګوره دا به اهل شوکت وکنه دا مشران وو کنه به خو لیکن دا نه دي تلیال ته مکه ته چې تورې دې خلکو نه تپوس لا نه شوی اکثر خو لا نه دي راجمع شي خو چې په مکه کې کم خلکو بس اقو سره بیعت وکړو په هغه سره د امام او خلیفہ وګرځیدو دا ذکر کړی دی المفهم لما اشکل من تلخیص کتاب مسلم دا دغه یو شرح ده نه نام مې صفحه جلد سم کې نو زما د خبرو خلاصه دا شوله چې د عبد خلیفه المسلمین ابوبکر البغدادي حفظه الله د دې لپاره نه اتفاق د اهل حق شر دی نه اکثریت شر دی لکه څنګه چې عبد الله بن زبیر رضی الله عنه د مکه خلکو اهل الحل ولقه دغه کې نستلو دغه نقاد وکړو نو دغه شان د عراق او د شام خلکو اهل الحل ولقه دغه ناسو دغه نقاد کړل دی نو لهدا ټول مسلمانانو باندې دغه بیعت هغه واجب دی صلی الله علیه وسلم